د انفطار یو په دې کې چې مخ کې ویلی ما غر رک بربک الکریم انسان سشي دوکا کړي عمل کوا ترغیب اعمال صالحه وتا او بل ابرار او فجار ذکر چشیو نو داغي پرو وضاحت او تفصیل کړي تبایی ده د پاره د کم تلونکو متوفیفین چې په تول او ناب کې کمی کوي قرآن یې په خپل وضاحت کې الذین دا کسان دي زکتالو علی الناس کلا چې ځان ته پیمانه کوي د خلقنا یستوفون نو پورا اخلي وإذا قالوهم او کله چې خلق له پیمانه کوي او خلق له تول کوي یخسرون نو کمی کوي پاره کې الا یظن اولئک آیا یقین نکي دا خلقو مخلوق به خپل رب ته ودرېږي کلا یقیني ده دا خبره یا کلا چرې داسې ګمان نه دی لکه دی چې کوي ان کتاب الفجار لفی سجین بشک عمل نامی د ګناهګارو د الله په جیل خانه کې دي چې هغه ته سجین وي وما دراک ما سجین او څه شي خبر کړي ته چې سجین څه شي ده کتاب مرقوم دا یو دفتر دی لیکل شوی ویل یوم ذل للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره دروغ جنو او ګناه دا د اذا تطلع علی آیاتنا کله چې لوستل شي په د باندې زموږ آیاتونه قالان وای د اساطیر الاولین دا قصیر په خوانو کلا بل چردا سندا دا قصې نه دي بلکې رانا علی قلوبهم زنګ راغلې دي په زړونو باندې ما کانو یکسبون داغي ګناهونو چې دی وکول کلا یقینی دا خبره انهم عن ربهم یوم ذل محجوبون چې دا خلق با د خپل رب دو ملاقات نه او د لیدو نه په دا ورځ باندې بند کړی شي ثم انهم لسوال الجحیم او بیا یقینا دی چې دی داخلي دن کې دی جهنم ته ثم یقالو بیا ویل شي دی ته هذا الذي كنتم به تكذبون دا هغه قیامت ته کنه چې تاسو په دې باندې دروغ ویل کلا یقیني دا خبره ان کتاب الابرار لفی علیین چې بشک عمل نامې د نیکانو خلقو د وو اسمان نو د پاسه دی په علیین کې وما ادراک ما علیون او سپو کړي تعالی را چې علیین سزا ده کتاب مرقوم دام یو دفتر دی لیکل شوی یشهده المقربون حاضری کوي دی تا هغه ملائکه چې نږدې دي الله سره په مرتبه کې تازګي او خوشحالي د نعمتونو یسقونا من رحیق سکول بشي په دی باندې ا خالص شراب د جنت مختومن چې وس په مهر لګېدلې ده ختامه مسک مہر داغه د مشک نه دی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ترغیب دی دا په سبا نه ملاویږي الله وی دین نعمتونو ته یا دی شراب د جنت ته دی شوق او کی شوق کون کی دا په عمل کیږي نو ومزاجو من تسنیم او ملاو شوی دی د شراب سره تسنیم د جنت عینن دا یو چینه ده یشربو بها المقربون چې سکل بکی د دینه هغه خلق چې نږدې دی الله سره په مرتبه کې دا حال ابرار واپس بتلو فخر کوونکی په خپل عقیده باندې چې مونږ په حق یو وإذا رأوهم کله چې به ولید د مؤمنان قالو نو وبوي ان هؤلاء لضالون بشک دا گمراه خلق دې ځان ته ساته وما ارسلوا عليهم حافظين الله وی دی خو دې د پاره دنیا ته نو لګل شي وی چې دې دې نگرانی کوي د مؤمنانو ادي ته د ناستي په لارو کې دې دې د پاره لګل شي چې نه عقیده زده کړه نه عمل زده کړه نه قران زده کړه په خپل تختونو د جنت باندې با ګوري انتظار وکي د دې خبرې هل سوی بل کفار ما كانوا يفعلون چې بدلی ورکړې شو کافرانو ته دا کارونه چې دی کړیو